دې باب کې د الله نه د توبه او خپلو شرایط بیانې او د علماو بیان کوي حدیثونه بیا رسول وروړي قال العلماء ویل دي علماو نو توبه دو جهتون دی یو توبه فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمین بحق آدمین د بنده د حق سره لا تتعلقو ستعلق نیوی داغی گناه په حق آدمین ته حق د بنده سره یعنی هغه ګناه د الله حقو د بنده سره تعلق نو نو فلاها ثلاثه شروط نو داغه توبې د فار بیا درې شرطونه دي پریدی به ګنا یو شرط دا دی چې د الله حکمونه ماتي نو د الله د حکمونو د توبې د وکړو د ماتولو د پارسو شرطونه دي درې چې د الله حق دی زنا شو شراب شو جواری شو ها غلا شو دا بازونه چې دي نو دې کې د بنده سره حق نشته یو دا چې هغه ګناه وپری دي بس یقیا دویم شرط وسانی عین دما علی فعلیا دویم شرط دا دی چې دیبا پخیمان شي پخیمان کیدلی په کولو دای دیبا ګنا باندې پخیمان شي الله کوم ګنا می کړي بس پریشان پاره پخیمانه ستومانه وي پی اور وه پاغه په خیمانه او هغه بیل کی چې الله ما دا ګناه کړی غلط کار مې کړی ما ته معافي کوه الله دوا دریم شردار وسالس ایعزم الله يعود الیها ابدا چې دی وقص کوي مصممه اراده وکړي چې نه بدا ګرځي دا ګناه ته ابدن هیڅ چره کوسی ام شهم بیا باغ ګنا نه کوي خو شو سو شرطونه شو درې یو به ګنا پری دی دویم پاغ ګنا بده په خیمانه او دریم په آینده به مسمم بده اراده کوي که زما وس او شام زبدا کار نکوم توبه وکړه الله داغه توبه معاف کړه بس ختم شو ها اراده مسمم پاینده کې اونکلا نو داغه توبه نشي کی دا خو چې د الله حق اوس د بنده د حق نه د توبې ذکر کوي سلو شرطونه او د بنده حق ځای کړي وان كانت المعصيه تتعلق بادمين کچرتوی ګنا چې دا پیوس کیږي تعلق لري د سړي سره یعنی کو ګناه د انسان د حق سره تعلق ساتي نو فشروطها اربعه نو دا غي د پاره سو شرطونه دي سلور درې خدا دي چې مخکې تیر شو ګناه و پریری پخیمانه وای پاینده کې به اراده کې زبدا کار نکوم هذه ثلاثه درې خدا دې چې کم تیر شو دا الله حق په بیان کې مګدي و ايبرا من حق صاحبها او سلورم شرط دا دې چې د چا حق په د باندې وی دا غنبا ځان خلاصي ايبرا چې خلاصي به دې ځان به بریکې دې من حق صاحبها د حق ملګری چې دا چا حق والے چانه غلا کړی دا چانه کتاب پټ کړی دی چانه پیسې پټې کړې دي چانه څه قسم غلا کړی دا هغه حق هغه به دې داغه ادا کوي د انسان د پاره دا شرط دی فاین کانت مالن او نحوه رده الیه کچرتوی مال د خلاصولو طریقې دا ده چې مال یا د دې پشان بل سيزوي چې د واپس کېدلو قابل وي د داغه نه یو لاک روپۍ پټ کړې وي او یو لاک روپۍ د سره موجود وي نو هغه پیسې به دغه تسکې واپس کړي او کده وی زما توبه دا توبه دا پیسې نه واپس کړه توبه نه قبليږي ها یو زما توبه دا توبه دا غوای ته پټ کړل نو دا توبه نه قبليږي یو زما توبه دا توبه دا کتاب ته پټ کړل دی نو دا توبه نه قبليږي اغه سیس چې دا غنه اغستیو یا پغلا یا پغصب یا په یو طریقه نو هغه به دغه تسکه مالک ته واپس کړي کله واپس کېدلو قابل وین کانت حد قذف ونحوه او کچرته حد قذف حد قذف دا چې د باندې چا الزام د زنا لګولیو چې د زنا کړی دا فین کان حد قذف ونحوه او بیا په خپل خبره باندې سلور گواهان هم پیش نکړو ها نو حد قذف دا دی چې اغله بسود لري ور کولې شي اتیا دري ونحوه یاد دې په شان بل سيزوي صحیح سیز نیوی کاری نه نو مکنو منو نو خپل ځان باغته اواله کی طاقت به عمومي هغه ته خپل ځان باندې چې وای هو زرا غلم ستا چې سوځي هغه انسان باغ ته حواله کی دا خوخه ته سو سره بیا سکے کاغه ته نه بدل اخلي او که معاف کوي پای ما ستا حدا حق تلفی کړی دا نقصان می کړی دی وس می نه کیږي زرا غره مستاخو خره که سزا راکې او که معاف کې انسان کې خامخا نرمي ماده شته او طلب عفو یا به طلب کړي معافی دا غنا معافی به تی وغواړي دا چې حق دا غواړي اوس کې غیبت کړي وان كانت غیبتا استحله منها او که غیبت وو ما د غیبت کړي خداغه نه بزان خلاص کی شبای ما ستا غیبت کړي ما ته معافی کوا یا دې سبل طریقې اختیار کی واغه غیبت د روا کړه فاین تاب من باجا نکو دو توبه وکړه د بازو ګناهونو نه نو صحت توبتو عند اهل الحق من ذلك الذم نو سیکیږي توبه داغه پنځ د اهل حق علما او دغه ګنا نه دا خروس علما او پنځ توبه بالکل دغه ګنا نه سي چې کم نه تو ګنا توبه او کلا وبقي عليه الباقي او باقی شو په دبانې نور باقی ګناهونه چې د کم ګناه نه توبه وکړه هغه نه خو صحیح شو توبه او چې د کم نه توبه نه وکړي حق نه دی ادا کړي چانه یو شی غسه وخت هغه شی والا نه کو د چا غیبت کړي هغه لاله لې چې بای ماته معافي کوا او دا ګناه پاغه باندې سره باقی او بقی علی الباقی موږ له پکار داري چې د غیبت نه ځان بچ کو موږ له پکار چې بچا باندې الزام او تهمت نه لګو دا وځاغه نه معافي غواړي بیا ها او د توبې په حق لبانې قران کې الله ډېر آیاتونه راوړي دي یو څو د پیش کړی یو دارې د سورته نور آیات دی خصوصا د بدفعلینا ځکه دا د صورت نور آیات دی او صورت نور کې د بهای د رد لپاره اصول بیانې او نن سبا چې سوره مسائل جوړیږي په دې معاشره کې د سنه جوړیږي د بدفعلینا او د زنا نه جوړیږي خلق مرد ته تیاریږي په دې ګډیر مرګونه وشي په دې بل آیات راوړې وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه او معافی غواړي د خپل ربنا به توبه باسي الله تا دارنګي د سورۃ هود د آیات دی بل آیات روړې دی د سورۃ تحریم دی یا ایها الذین آمنو توبو الی الله توبه نصوحا اے مومنانو توبه باسي الله تا توبه د خلوص د اخلاص نه توبه باسي اجنه توبه توبه او بیا پی ورزه وا توبه الله ما معاف کا چې کمی کلی زپاره په خیمانه آینده کې که زما وسم شو زبنه کوم بس ان شاء الله دا توبه الله قبلې او دیو جنا امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله لیکلی په خپل کتاب کې یو سړی توبه وباسي بیا غلط کار کوي بیا توبه وباسي بیا غلط کار کوي نو دې سره په و مستهزئ ان دې ټوکی کون کړي په الله پوری توبه خو دې یو پیرو کړه کنه توبه توبه بیا په ورده نه دا هو توبه نه شو کنه اوس یو روایت پیش کړي دیالسم نمبر حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ویل ها دا او یاو کرتو نزیاد د الله نه زبخنه غواړم او هغه توبو باسم رواه البخاری نقل کړی دی له بخاری شریف نو دا او یاو نه او یا نو دا او یاو نه سیوانه غواړم او یا معنی بشمیره ز بشمیره زل بخنه غواړم استغفار الله او یا معنی بشمیره د زمانه انتها په و راځي او د عدد انتها په لس راځي نو چې دې دواو لزر بر کې صدایا 70 بشمیر ماندار دارنګې نو پکار دادی چې منګه د الله نه د معافی سوال کو او رخ استغفار غواړو د الله نه بخنه غواړو د الله نه د دې بل یو دا حدیث دی وعن ال ورس کې سلزلا زه د سل یا د سل نه زیات توبه غواړم د الله نه مقصد دا دی چې زه زیات بشمیر زلا د الله نه سوال د مغفرت کوم سلم بشمیرا زیات او او یا بشمیرا او بیا دې محدثین کن جوابونه کوي چې د دې کوم دا بل حدیث یې منو وعن ابي حمزه انس بن مالک الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غويري رسول الله ګورا د ابو هريره من حالت بیان کړو مخکې مونږ ویلو کنه د ابو هريره حالت مونږ بیان کړو او په دې بل حدیث کې د اغر ابن یسار المزنی حالت د دنوم اغرو د پلان نوم یسارو د مزنی یا د جوهنی قبیله سره تعلق ساته دا دوار یو قبیله وا او باز محققین علما وی چې نه دا ځان ځان له قبیله وی او دې ډیر زیات ها خپویو او پدرین وی هجری کې د سلو کالو نه د زیات کلونو په عمر کې دی وفات شوی د دنیا نه او د وفات نه مخکې ها سخپل شاګردان ته وصیتونه پری خو دیو او دا یو ډیر خوش قسمت انسانو او در پاره بهرال دا یو ډېر نیک بندو اوس دې بل حدیث حضرت ابي هم حمزه انس ابن مالک الانصاری خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دیو چې نبی علیہ السلام ویلي دي خیال کوي حدیث تا الله افرح بتوبه عبدی الله حالان کې د ملاوي دوی بالکل سو امید نه داو ختنا په دشتو کې بیابانو کې رکشي او هغه د عمومي ها دا سره کو یا کې دته پریوتي او هغه ته تقدیدلی او بیا سو وخت پس هغه رومون دی شراشي نو ته خوشاله کې خوشاله نه خوشاله متفقون علی اتفاق کړی شوی په دې حدیث د بخاری او د مسلم خو په یو روایت د مسلم کې الفاظ داسې راځي لله اشد فران خاص الله لرا الله رب العزت الله دې کنه الله اشد فرحان الله ډیر سخت دی فرحان بتوبه عبدی په خوشحالي په توبه او کلو د خپل بندا حين باوخ يتوب جدا توبه باسي لي الله تا من عادكم ديو کس تاسو کان چې وی علا راحلتي فخبل صلی باندې به عرض فلاتن فاغز مکد سارا کې رب العزت چې کله دا غي او بنده توبه وباسي نو هغه د په توبه د دنه زیات خوشحالي کله چې پتاوځو کې یو کس په خپل صلی په یو دش بیابان کې پاو صلی باندې سوري په دش تو بیابان نو روان دی په صلی باندې سور دی فن فلتت منو نو او تختی آغا سولی منو ددنا آغا سولی ددنا او تختی یو ونی تراشی او دا ونی سوری دا ډډه ولګي چې صلی خو اسم رکا شو او خوراک مصلا او دشت می دی زلګ آرام به حکم وقد ایسا او تاکید نه امید شی من راحلت یاد صلی دا غینا نو امید دې پریوته دا فبینما هو کذالک ناسا پا ناگاهان دا سورلې کذالک هم دارنګي اذا ناسا په هو دې بیا هغه سورلې سره وی سورلې د سره او قائمتون قائمتن ولا رندو د سره دیو د شي د سوري د لاندې او چې را پاسيږي نو د سره خوا کې سورلې سره د خوراک نه ولاړې هغه سورلې چې د په سورو نو فاخذا انسی دا مالک د صلی به ختامها واګه دا صلی چې بیدار شي نو واګي انسی ثم قال نبی او وی دا بندا من شدت الفرح د سخت خوشحالی د وجنا د سخت خوشحالی د وجنا د سوی اللهم انت عبدي وانا ربك الله تما ها ته زما باندې او زستا رب ما دا سړی د ډیرو خوشحالۍ نه الفاظ خلینا بل شالو بازی چې الله ته می څخه باندې او زه دې رب ما الله دې ډیر خوشاله شي اغتا حد خوش د خطای من شدت الفرح سخت خوشاله د وجنا پوه خود ډیر خوشحالي د جوج د خوشحالي د وجنه اغه الفاظ داغه د خلینا بدل وته دا نه خوشحال او کله په قصد وی د کفر کلمات ها اخطا د خطا شو من شدت الفرائض وجد سخت خوشحالي د وجنه تدی حدیث راوی دے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نومی انس دے کنی ابو حمزه دا لقب خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلان نومی مالکو د نجار قبیله سره د تعلق تقریبا د اته یا د نه کال په عمر کې د خپل مور سره ایمان راوړیو مسلمان شویو د لسو کالو شو نو د مور ها هغه وی چې حضرت انس په خپل غلامۍ کې نبی علی السلام دی وی دا قبول کا نبی علی السلام حضرت انس په غلامۍ کې قبول کو تقریبا لس کالا حضرت انس د نبی علی السلام خدمت کې پاتې شو په سفر کې او په حاضر کې دا سره موجودو او په ډیرو فتوحاتو کې حدیبیه کې بیعت الرضوان کې خیبر کې طائف کې او د نبی علیہ السلام په اخیری حج کې په ټولو موقعو کې د پیغمبر سره موجودو سره خوش قسمت او د دې مبارک علما لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام ډېر دعا کړې و او دا دعا اثر داو چې دل الله سل بچی ور کړو نو علماو نه دعا والا کم خلق چې چاته ازار شوی نو هغه تباشي وی دي د دنیا او د آخر په جزونو باندې تباہ او برباد شي نو د نبی علی سلام خدمت کاو دعا یې غسوا لس د سنې زیات بچو او د نبی علی سلام دعا چوته شو نو د نور خلکو باغونو با کال کې یو ظلم ور کولا او د باب په کال کې دو زله میوه ورکولا دا سو دا د نبی علیہ السلام او دعا په لګیدل او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بحرین حمل هغه عامل مقرر کړو او حضرت عمر رضی الله عنه د تعلیم ور کولو لپاره بصره ته لګیدل ها ده دا فتنی په زمانه کې د یو طرف یو طرف د ژوند په خصوصي عادت او صفات باندې وو دغه یو نهایت عاجزی وا یو دا چې د پیغمبر سره نهایت مینه وا ترونه او پلار په سراغره او د بوتلو د پاره وا ها بار اخو بلله ها د سنت اتباع په دې کې ډیره زیاته وا او د دې د هغه صحابهونو دی چې زیات مرویات د دنه هم نقل لي دول سوا شپغتیا مرویات د احادیث د دنه نقل لي او د دې وجنا حضرت انس رضی الله عنه ډیر یو قابل او خيارو او د دې حدیث په فوایدو کې علما لیکلي دي چې رب العزت په توبه ډیر خوشاليږي ډیر زیات ارسو توبه وباسي جواز سفر نه دی پکار چې سفر کو توبه وباسي او په دې حالت کې بلکې هر مصیبت چې باندې راغی او